او هغه څوک ده چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځوله او په غې کې سیندونه وبهول او په غې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه آیا له الله پاک سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی نه څوک دي چې د بې کس بې وس دعا اوري کله چې هغوی وبلي او څوک د کړاو ایسته کوي او څوک دي چې تاسې د ځمکې خلفا ګرځوي آیا د الله پاک سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی تاسو بیخي لږ غور کوئ او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تروږمیو کې تاسې ته لاره ښي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي آیا د الله پاک سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته ډیر پورته او لوړ دی الله پاک د هغه شرک ده چې دغه خلک کوي او هغه څوک ده چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسو ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته ووایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسو رښتیني یاست بېشکه ستا رب ښه پوهېږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړي دي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين په آسمان او ځمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون دا واقعیت ده چې دغه قرآن بن اسرائیل ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره بشکه هم دغه سبا ستا رب د دوی په منځ کې هم په خپل حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسی او په هر څه پوهیدونکی دی فتوکل علی الله انك على الحق المبين نو اے پیغمبره پر الله پاک توکل وکړه په باوري توګه ته په څرګند حق باندې او کله چې پر هغو باندې زموږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور له ځمکې نه راوباسو چې له سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه ويوم نحصر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه دغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولي چې زموږ آیتونه دروغ وګڼل تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب به له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسې زما آیتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسې د هغو علمي څېړنه نه وه کړې که داسې نه وو نو نور تاسې څه کول او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله چې شپېلۍ پوکړه شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله پاک له دې هیبت نه دا غوز غورل وغواړي او ټول به ځوړند غوږونه دغه په وړاندې حاضر شي ته غرونه وینې او ګمان کوي چې ښه کلک ښخ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیر الوتونکي وي دا به د الله پاک د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی دي هغه ښه پوهیږي چې تاسو څه کوئ من جاء بالحق له خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون څوک چې له نیکۍ سره راشي هغه ته به د هغې نه زیاته غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلک به د هغې ورځې د هیبت نه خوندي وي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه ما ته خو هم دا حکم شوی دی چې د دغه ښار د رب بندگی وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان ووسم او دا قرآن پلوستلو سره واوروم اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې کېږنې لپاره سمه لاري او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم او تاسو به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسو خلک کوئ.